او دې سورته فاتحه کې درې حصے دي اولې حصہ کې د الله په جندل دي مالک یوم الدین پورې او دویمه کې د خپل ځان په جندل دي یا کنستعين پورې او دریمه حصہ کې خپل مقصد په جندل دي الحمدلله تمام د کمال صفاتونه خاص د الله دی رب العالمین چې رب د مخلوقات ته الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک دروازې د قیامت ته دې ځای پورې د الله معرفت حاصل شي په څلور صفاتونو سره چې الله معنا خالق رب العالمین معنا تربیت کوونکې او رحمان برکت اچوونکې په دنیا کې او الرحیم برکت ورکوونکې په آخرت کې او مالک یوم الدین نوس د بنده خپل ځان ایاک نعبدو خاص تا عبادت کومونګا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاص تا نه مدد غواړو مونږه یو مقام د عقیدې شو چې یا کنه عبدو ابل مقام د عمل شو چې یا کنه استعين عقیده مخ کی په عمل باندې نو ځکه یا کنه عبدو مخ کی اوس د مسلمان تلار خې چې ستالار صدا